عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتزمخ بالخلوق والجنب إلا أن يتوزأ رواه أبو داود عزن د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی فرمایي چې درې کسان داسې دي چې الته د رحمت ملایکی نه ورته حاضرېږي درې ځایونه داسې دي چې د رحمت پرشته هغه ځای ته حاضرېږي نه اوله خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي جیفة الکافر کافر مړ سلو د د بدن د د جنازه د د مطلب صورت پروت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دې ځای لره د رحمت فرشتي چې دی هغه نه راځي دویم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي والمتزمخ بالخلوق دا په هغه زمانه کې عزیزانو زعفران دا به خلکو چې ودونه مدونه وکړلو دا به پر کپړو باندې لګول پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي دا د زعفران یو قسم خوشبو جن جوړېدل لا دا بچا لګولې وا پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي دې لره د رحمت پرشته ناراضي یو صحابي فرمایي ما دا زعفران لګولي او پر خپل کپړو ز سهار لم پیغمبر علی السلام ته سلام وای فلم يرد علی السلام پیغمبر سم ما ته د سلام جواب نه کیرا ما ته ویل ورسه دا غسل وکي دا کپړې مپړې دا تا چې کوم شی لګولې دا ختم کا دوی زولالم بیا ما غسل وکي بیا می اغه ځای مې پرینځوي بیا رالم سلام ورته وای بیا پیغمبر سم جواب راکې نو ماته نبی علی السلام فرمایلی ان الملائکه لا تحضر جنازه الكافر بخير ولا متزمخ بزعفران یی دا چا زعفران لګولی الته د رحمت پرشتي چې دی هغه نه حاضرېږي دریم ځای پیغمبر اسلام فرمایي والجنوب الا ان يتوزع کوم سړی بغیر د غسل دی بیا د بيد معافي سړی غسل نه لري پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي و دغه سړی ته د رحمت پرشته نه حاضرېږي ها الا ان يتوزع رواه ابو داود چې چا او داس وکي د غسل مطلب غسل نه دی کړی د غسل سمخ کې دی را ولاړ سو او داسې وکي د رحمت پرشته ورلره راځي او کچیر غسل نه دی کړی او داسې هم نه دی کړی پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای بغیر د غسل کم سړی ګرځي د رحمت پرشته دا رقم سړی لره حاضرېږي نه په بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای کای یو سړی ټول عمر بغیر د غسل ګرځي دی اوس د مړ سلو دا د د چې کومه جنازه ده پیغمبر علی السلام فرمایي د رحمت پرشته د دې سړي په دا جنازه کې چې دغه شریکېږي نه د رحمت پرشته د داسې سړي په جنازه کې نه شریک کېږي نه شریکان کېږي چې کم سړی بغیر د غسل ګرځېدی یا غسل چې دی هغه نه کوي نو په دې وجه باندې عزیزانو بغیر د غسل ګرځېدل بغیر د غسل ژوند تیرېدل تیرول پیغمبر علی صلوات و سلام فرمای د رحمت پرشته و تا ته نه حاضرېږي دا بل عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه صوره اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه کور لره فرشته ناراضي چې په کم کور کې تصویرونه چې دی هغه وي تصویر یعنی تصویر هغه د عاجزانو چې د عام طور مشتي په خپل کورو کې د پلار او د نیکو د ور نیکو د زوی او د ورور تصویرونه لګولې دي خاص کر چې بیا د قبله پر دیواله باندې پیغمبر علی صلوات و سلام سخت منع چې دا هغه کړی دا او علما فرمایي په داسې کمره کې منځ لا هم تقریبا مکروه دی حرام دی نه صحیح کیږي داسې کمره کې به سړی څه نه کوي لمنځونه به نه کوي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د رحمت پرشتي هم دغه کور لري چې د هغه نه راځي لکه عام طور زموږ تی دفتران راواخې عزیزانو یا د علامه اقبال تصویرونه لګېدلي وي یا د قید اعظم تصویرونه لګېدلي دي په داسې کمرو کې علما فرمایي لمنځونه مکروه دي بیا چې خاص د قبله و طرف ته لګیدلی دا تصویرونه خو به یې ډیر مطلب دغه دی حرمت ته نږدې دي چې د منځونه تقریبا ګر سره صحیح کیږي لا هم نه نو پیغمبر علی السلام فرمایي چې په کم کور کې تصویرونه یې و هغه کور ته د رحمت پرشتي حاضرېږي نه ولا کلب چې په کم کور کې سپي عاجزانو سپي پیغمبر علی السلام فرمایي و دې کور ته هم د رحمت پرشته نه راځي اوس فرشتي عزیزانو یو د رحمت فرشتي دي یو زما استاد حفاظت فرشتي دي بل د زما استاد کرامن کاتبین چې د عمل نامه دا د زما تا عملونه لیکي دا دا دا دا نه یعنی د رحمت چې کوم فرشتي دي هغه په دا رقم ځایو کې حاضرې جنا ولا جنوبن ا دا هغه رقم چې کله یو سړی جنوبي بیا د دې ډیره معافي عزیزانو یا نارینه را واخلا یا شذ را واخلا پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي دغه کور ته بیا د رحمت پرشتي چې دی هغه حاضرې جنا یو خدا مسله هم د عزیزان چې سړی کله غسل نه لري نو په دغه غسل کې د قران پاک تلاوت نسی کولی دی مسجد ته رنسی راتللی دی طواف نسی کولی د دې سه علاوه عزیزانو سلام ویلی سی چاته دا غره کم دعاګانې کولی سی ذکر او اذکار کولی سی درود ویلی سی د دې سره هیڅ تعلق دا غسل چې دی هغه نه لري په هر حال کې درود هم ویلی سی دا غره کم مطلب ذکر هم کولی سی دا غسی مطلب سلام هم ویلی سی چاته دعاوی چې دی هغه هم کولی سی اور بل خبره دادا چې دا چې کله یو زنانه بیا د بيد معافي ناری نه دی دا هغه سره لاس من الله ول چې هغه جایز دی دا هغه د لاس خوراک چې دی هغه جایز دی عزیزان هیڅ تعلق د دې خبرو سره نه لري یو صحابي فرمایي و یو ورځ ماته نبی علی صلوات والسلام لاس را مخته کې سلام راتوي ما جواب هم نه وای ما لاس هم ورنه کوي ماته نبی علی السلام ولې مال یا رسول الله ز غسل نه لرم پیغمبر علی اسلام ورته و فرمایل چې ته غسل نه لرې په دې ستا خوله ستا لاسونه دا نه مردارېږي پروا نه لرې لاس ملاولی سي خوراک پکولی سي خوراک په پخولی سي هر څه پکولی سي ها خبره دا دا مسجد را واخله د قران تلاوت را واخله تواب را واخله دا نشي کولی بغیر د غسله نو پیغمبر علی اسلام ورته و فرمایل ستا په غسل نه درلود درلودو باندې دا ستا لاسونه چې دی هغه مردارېږي نه پروا چې دا هغه نه لري او بیا بل خبره دا د عزیزانو چې کله یو سړی غسل نه لري نو پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي مثلا ماخستان دی سړی ته د غسل ضرورت پیر سلو اوس یو سړی وځ ما د پاره مشکل ده زه غسل نسم کولای یا او به ګرمي دی ډیری یا یخ دی نو بالکل پروا نه لري پیغمبر علی السلام فرمایي او داس وکا بیا پریوزه پروا نه لري او داس وکا پریوزه بیا پروا نه لري او کته او داس هم نه کوي او غسل هم نه کوي پر دا ټیم نه پیغمبر سم فرمایي بغیر د غسل بغیر د عذر چې دا د غسل نه کوي نو دا د دې کور ته بیا د رحمت فرشتي چې دی اغه نه راځي ان داسې هم پیښه سوې ده بی بی عائشه صدیقه چا پښتنه وکړله ول پیغمبر علی صلوات و سلام داسې هم ولا چې پیغمبر سم په غسل وکي مخستن په اول کې ولو ول داسې هم پیښه سوې ده چې پیغمبر سم د سهار منځ ته غسل کړي ولو ول الحمدلله ول الحمدلله دی ولو ویلا ول ځکه چې الله دونه لوی اساني راستولې ده اوس به خامخا ما شام د خاصړې غسل کوي پیغمبر علی السلام مبارک وداسې هم کېدلې سولم روزه پس چې روزه به ولا اوس یو سړی داسې دی چې دی غسل نه لري غسل نه لري پیشلمۍ وکه پیشلمۍ وکه غسل نسته بیا دغه رقم اذان وسو غسل نسته د لمانځه ټیم سولو ولمانځه ته غسل وکه ورسه پروا چې د هغه نه لري یعنی دا ضروري نه ده چې ته پیشلمۍ خامخا د غسل سره کوي بغیر د غسل هم کولای شي بي بي عائشه صدیقه فرمایي کله به پیغمبر علیه السلام د خپل غسل نه وخت کوي کله به وختي کوي ها دا یو خبره ده چې پیغمبر اسلام به کله وختي د غسل ضرورت سو نو به بیا غسل یا په وسه نه وای یا به مطلب او بنوي هر عذر چې به وو نو او داس به وکي بیا به ولاړې پرې به وتی نو دا بیا پروا نه لري هیڅ پروا نه لري هیڅ به د خبره نه ده هیڅ به دې کې قباحت چې دی هغه ستنه بل نشي سړی را واخله چې نشه دی شراب یې څښلي دی بل بل بالکل په ځان نه پوهېږي نشه سړی چې کم دی پیغمبر اسلام فرمایي هلته د رحمت پرشتې نه راځي او بل هغه دی چې هغه دا دا زعفران لګولي چې هغه رنګ دی کپړې مپړې دا پیغمبر اسلام منع کړې ده دې لره پرشتې چې دی هغه راځي نه یعنی عزیزانو معلومه دا سوه چې ټیک د سید سړی غسل نه لري نو غسل په هغه سات کې ضروري نه دی یو سړی غسل نه لري په هغه ساعت کې غسل ضروری نه دی چې کله د لمانځه ټیم رالی ول مانځه ته غسل وکا ها یو خبره پکې دا ده چې سړی او داس وکي به هیڅ پروا نه لري هیڅ مشکل نشته په دې کې او بیا بل خبره دا ده چې سړی مطلب بغیر د غسله بازار لرتللی سي ډوډۍ خوړلې سي سالم پخولې سي چا سره ملاوي دلې سي مجلس کولې سي تسبیح اړولې سي تلاوت مکوا مسجد تر مورځه او دا رقم طواف مکوا نور اېڅ په دې کې مشکل چې دی اغستنه دا اسان خبره سو عزیزانو ها علما فرمای بغیر د غسل بغیر د عذر ګرځیدل پکار نه دي بغیر د غسل بغیر د عذر هیڅ عذر نه لري نو ولې بیا بغیر د غسل ګرځي بیا هم کو ګرځي څه ګناه نه ده عزیزانو ګناه نه ده سړی په ګناګار کیږي نه خو مناسب چې د هغه نه د عاجزانو مناسب نه ده عام طور خلک دا وایي چې یار دی نه په دغه حال کې مال را مرګ راسي په دا حال کې مال را مرګ راسي خو بیا ډیره بده خبره ده چې سړی غسل چي هغه نه لري دا خبره ختمه شو وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤال جبرائيل إياه عن الإسلام جبرائيل أمين عليه السلام رالي پیغمبر عليه الصلاة والسلام چې د اسلام په اړه کې څه پوښتنې وکړې چې اسلام څه ته ویل کیږي فقال الاسلام ان تشهد الله اله الا الله گواہی ورکړه چې د الله سما سوا هیڅ څوک لایق ته عبادت نه دی وان محمد وان محمد رسول الله پیغمبر علی السلام چې هغه د الله رسول دی دا پیغمبر سره جبرئیل امین سم توای وان تقیم الصلاه المنزنه قائمه ول پنځه وخت وتؤتي الزکاه زکات ورکول وتحج حج کول که پر چا باندې فرض وي وتعتمر عمره کول وتغتسل من الجنابه سړی جنوبي غسل کول وان تتم الوضوء او داس کامل کول وتصوم رمضان د روزې میاشت روزې نیول قال فاذا فعلت ذلك فانا مسلم جبريل امين سمر تويلي والكدا خبري طول فما كراسي زي مسلمان قال نعم وو بالكل قال نعم قال صدقت آ بالکل تا رښتیا وویل جبرئیل امین علیه السلام خو رښتیا د پټولو خبرو خبره ولا نو پیغمبر علیه السلام سه پښتنه وکړه پیغمبر سم دا خبرې وروښولې د ورته بالکل ستا خبره رښتیا ده یعنی دا خبره د پیغمبر او د جبرئیل د ازما استاد لپاره ده د ازما استاد لپاره تعلیم دی زما استاد لپاره سبق دی چې دا خبرې په ما او تا کې رااله ان شاء الله العزیز ک نور د کوپر خبرې په ما او تا کې نه ولې نو بیا ما او تا مسلمانان بالکل لکه لمر داسې به ځلیږي فمن استطاع منکم ان یطیل غرته که د چا خوښ وي چې خپل ځان ډېر ځلانده کړي د قیامت په ورځ ډېر روښانه کړي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي فلیفعل هغه دې راولاړ سي دا خپل اودس دې په ښه انداز باندې کوي چهره لاسونه پښې په ښه انداز د خپل اودس وکړي چې څومره سړی ښه اودس کوي د قیامت پر ورځ هغومره دی ځلان دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو اودس کوئ دا پښو ته ښه ته راګورئ که یوه ذره یوه پېښته قدر هم دا ستا پښه وچوله پیغمبر علیه الصلات والسلام فرمایي ستا لمونځ نه صحیح کېږي پیغمبر علیه الصلات والسلام فرمایي دغه چې وچ ځای دی دا به په اور باندې بیا سوځل کېږي یو سړی ولیدی یار دا لږ ځای دی پروا نه لري چې یو بیشته قدر هم وچی یو بیشته لا هم بیا د اودس و د غسل چې دی هغه سې کیږي نه نو په دې وجه باندې عزیزانو خبره دا ده اوس په ظاهر ما ته د منځ د لپاره څونه مهنت کوو څونه مهنت که یخل وبولې که ګرمي وبولې که فارغ وم که نوم فارغ که جوړوم که نه جوړوم ما او تل منځ ته ځان حاضرو لکه څنګه عزیزان المز د پیغمبر علی السلام طریقه لري د اودس او غسل هم د پیغمبر علی صلوات والسلام طریقه لري اودس او غسل هم د پیغمبر علی صلوات والسلام طریقه چې د هغه لري اوس ما ته چې اودس کوو عزیزانو په اودس کې یو پښته قدر ځای پاتې سلو وچ او د سم نه صحیح کیږي لمنځم نه صحیح کیږي غسل هم نه صحیح کیږي او پیغمبر علی صلوات و سلام فرمایي د جهنم په اور به دا ځای چې هغه سوځل کیږي ما او تاو په اوداسه کې ډېر محنت کوو چې یاره وچ ځای پاته سوی نه یې که بیا پاته سوی د لمانځه بعد ته په پوه سولې ورسه هغه ځای پرینځه ګرد اودس ګرځېدنه غواړي خالي هغه ځای پرینځه بیا راسه خپل لمونځ د سره چې دی هغه وکړه کنې ډېر داسې خلک ستا عزیزانو ژر ژر اودس وکړي د چا لیڅي چې دی هغه وچې پاتې د چا مسه پرانه یې سوې د چا چهره چې د هغه پرانه یې د چا پښې پرانه یې نو په دې سره خو بیا اودس ونه سولو ناکه سړي خواري چې د هغه وایستل خو خیر الله رب العزت زموږ دی ژوند داسې کې چې د الله حکمونه پکې وي او د پیغمبر علی السلام طریقې پکې وي داسې ژوند دی الله موږ ته نصیب کړي چې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقې چې دی هغه هغه پکې وي داسې ژوند دی الله موږ ته نصیب کړي داسې مرګونه دی الله موږ ته نصیب کړي چې دا خبرې پکې وي خیر الله دې ویل او ردل قبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات پیغمبر علی السلام طریقې دی الله را نصیب کړي الله د مرګ پر حال موږ موږ بچان قربان عزیزان ټول عالم ته دغه تور نصیب کې چې مری دا وای لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام